بار دی او اخ دی په انعام کې وانا به زعیم او عزت دي ذمہوار ما قالو وی دی تلای قسم په الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض اے مسروالو تاسو خپويږئ چې موږ ناراضو د دې لپاره چې شر او فساد کو په مصر کې وی دی سزا دا هغه دای هغه څوک چې مونږ دې شو دا په بار کې به هو جزاؤه بس هغه به په دې کې پاتې کیږي کذالک نجز الظالمین مونږ دا سي سزا ورکو خپل ملک کې ولاګرو ته الله وی دقه سي چل مونږ یوسف علی السلام ته وکړو الله چل نه ورته ما کان لیا خذا خاوم چرنو دې چرانی ولې وې خپل رور ځان سره فی دین الملک په قانون د بادشاہ د مصر کې هغه کې به جرمانه وا الا ان شاء الله مگر کار کیږي چې الله وغواړي نرفع درجات من نشاء الله یې مونږ او چتو مرتبه علم کې دا چا چې زمون خوښي وفوق كل ذي علم عليم او د پاسه د هر یو صاحب د علم نه یو علم والشته چې الله قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل وی دیرو کچره دغ لا کړی نو لا کړی و یو ور د دو په خوان فسر یوسف فی نفسه پټو ساتل دا خبره یوسف علیہ السلام په خپل ځل کې ولم یبدها لهم او دی ته داغی اظهار نکو چروری سو کو سنگر لے کړی و مردم لے ویزان سره قال انتم شر مکانا بیوی چه تاسو ډیر بد عمل والے والله اعلم بما تصفون الله ډیر خپویږي په بیانونو چې تاسو یې کوئ ومن قبل ما فرتم فی یوسف او د دین مخکې مخکې چې تاسو کوم کوتاهی کړی دا په حق د یوسف علی السلام کې نو د دې دوه خبرو مخې ته فلن ابرح الارض د خنخزم د مصر نه حتا یاذن لی ابي ترای پورې چې اجازه تو کی ما ته پلار زما چې راځه او يحكم الله ولي یا الله فیصلو کی زما په حق کې چې دارور را سره پری دی بادشاہ او خیر الحاکمین الله ډېر بهتر فیصله کوونکی ارجعوا الى ابيكم لا شيء قد لا ترى بیا مو اقرار نه دی کړی هغوی ته په دې سزا باندې مګر هغې چې مونږ ته علم و د خپل قانون ما کنا للغیب حافظین انه یو مونږه د غیب حالات لپاره حفاظت کوونکي او ساتونکي ان لصادقون بشکا موږ رښتینی یو په خپل خبره کې قال بل سولت لكم انفسكم امرا وی اقبل علیہ السلام چې نه ادا سن دا بلکې خسته کړي تاسو ته د خپل نفسونو یو کار بل یا هم څه چل کړي وصبر جمیل نو زه به صبر کوم صبر خیستا چې فریاد پکې نه مخلوق ته اصل الله ایاتینی بهم جميعا زردا چې الله وراولي ما ته دا ځامن ټول په جمع دریوا انه هو العلیم الحکیم بشک الله پورا علم والا حکمت والا دی وتولى عنهم مخي واړو د دینه فقال ویوی یا اسفا علی یوسف اے غم زما په یوسف علی السلام وبيضت عیناه من الحزن او سپینې شوې سترګې د ده نظر کم شو غم د وجنا فهو کظیم زکه چې ټکو د غم نه چې څه کار هم کړی د یوسف سره او د هغه ضرور سره اذ انتم جاهلون کله چې وې تاسو په ډېر جهالت کې او نه پوهې کې قالوا انك لانت يوسف نو وی دي چې ترشتیا یوسف یې قال انا یوسف او ترشتیا یوسف یې وهذا اخي دا زما ورور دی قد من الله علينا یقینا الله احسان کړی په موږ باندې انه شان دا دې من يتقي ويصبر خبر عام ده هرچا باندې الله احسان کوي لیکن دا دو خبرې غواړي هغه څوک چې یو یې د الله نه او صبر وکړي په مصیبتونو او یقینا موږ ډېر ګناهګار یو قال لا تصریب علیکم اليوم یوسف علیہ السلام نشته هیڅ ملامتیا پتا سبحان نن یغفر الله لكم الله تاسو ته معفو کی او ارحم الراحمین هغه ډېر بهتر رحم کون کې دی د هر چانه اذهبوا بقميصي هذا راولې ما ته ټول اهل خپل په جمع ولما فصلت العير کلا چې جدا شو قافله د مصر نه قال ابوهم نو پلار د دې په کنان کې خپل اهل تا انی لا اجد ريح يوسف چې زه پوښوم په بوی د یوسف علی السلام کلا چې راغی خوشخبری وایه الباء علی وجهه نو یې چې او کمیس په پلار په مخ د پلار باندې فرتد بصیرا نو ګرځید لیدون کې قال وی علم اقل لكم لما تستنون انی اعلم من الله چې زه پوهیږم د الله طرفنا مور او پلار او رونا او داخل شو یوسف علیہ السلام تا آوا الی ابوی نزی ورکزان سرا قل مور او پلار لا او رون لهم وقالت قلو مصر اوی چزی داخل شی مصر تا انشاءاللہ و آمین دا اللہ وخی او رضائی نفا امن بایو فقال له يوسف عليه السلام يا أبتي ابلا رزما هذا تأويل رقياي من قبل دا زما سکمال نه دی بلکې دا معنا او تعبیر دی دا خوب زما چې ډېر مخکې وم څلوېښت کاله وشو یا اتیا کاله وجاء بكم من البدو او تاسو راوسته د باندو د کلونه من بعد ان نزغ الشیطان بیني و بین اخوتی دا پس دا غینا چې دشمنی ورزول او شیطان زما او زما درونو ترمینځ دا ټول نقصان شیطانو ان ربی لطیف لما یشاء یقینا رب زمان ډیر د باریکاتو او ډیر د حکمتونو مالک دی دا کار د پاره چې وغواړي په یو کار کې ډیر حکمتونه یې انه هو العلیم الحکیم بشک الله پورا علم او حکمت والا دی ربي قد آتيتني من الملك اے رب زمان هر کړي زماتا صدق بادشاہی د مصر علمتنی من تأویل الاحادیث او تا ما علم را کړی دی د انجام او عاقبت د مشکل خبرو فاطر السماوات والارض اے بی مثالا پیدا کون کی د اسمانو د زمکو انت ولی فی الدنیا والآخرہ ته زما کار ساز او حاجت روایي په دنیا کې او په آخرت کې توفني مسلمن واخر ما لرا د دنیا ناکل چې مې اخلي په حالت د اسلام کې والحقني بالصالحين او یو ځای کې ما دا خپل پاکو مشرانو سره چې انبیا دي ذالک من انباء القرآن دا چې بیان شو اخبارات د غیب دي نوحی الیکا مونږه تا ته وحی کو نو ځکه ته خبر شوې وما كنت لديم او نوې ته د دې رونو د یوسف علی السلام سره په کنعان کې اذ اجمعوا امرهم کله چې راجم شو په خپل خبره کې او مشوره کې او هم یم کرون او دې څه د خیر کار نه کوو مکر او فریب یې جوړو یوسف ته لکه تاسو چې راجم شو په دارون ندوه کې اما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین او نه ډیر خلق ایمان راوړون کی اګر که ستا ډېر حرص او ډېر شوق دی چې دا ټول خلک ایمان راوړي په الله وینا ایماندار ډېر نه دي نه دي ډېر خلک اګر که ستا شوق دی ایمان راوړونکي دا ولې ایمان راوړي تا ته مطالبه کړې ده وما تسألهم عليه من أجر تخنغواري د دینه په دې مسله باندې سعی وزو د ایمان د نه راوړو وجه څه ده غفلت وکای من آیت او ډیر د الله د قدرتونو او حکمتونو نه په سماوات او الارض فاسمانونو کې او پزموکو کې دي یمرون علیها خلق تیریږي دا تیریږي په دې باندې الله وی دا غي ایمان داسې دی هغه ایمان نه دی ایمان نه راوړي دا اکثر خلق د دنیا په الله باندې مگر داسې چې ور سره شرک هم کوي هغه نه له شي څخه وروړي کلمه به هم وي منځ به هم کوي ایمان او اسلام به هم یادي او شرک به هم ور سره کوي یا خیر جوړ کړی قل هذه سبیلی اصول مهمه ذکر کوي په اخر کې وایي او تا چې دا قران زما لار ده دا دا دعوت زما لار ده ادعو الى الله زه خلق را بلم الله تعالی بصیرتن خو په دلیل سره په حجت سره انا ومن اتبعنی زو او هغه څوک چې ما سره مرګري دي جماعت ته کنه دا زموږ د جماعت کار دی خلق د الله وحدانیت ترا بلل او دا اعلان کول وسبحان الله چې مونږه الله پاک غنو دار قسم شریک نه وما انا من المشرکین او ایو تا چنیم ز مشرکان په طریقه باندې او داغي په غم خاده کې هغه نوم برائت کړي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا کدی وی چې ټول پیغمبر شوی الله یې مونږ نه دې لګلې مخکستانه دنیا ته مگر سړی ملائک نور راغلي نوحي الیهم هغه سبا موه کولا من اهل القرى د دې کلو خلقو د اسمان نه نورا کوس شوی فلم یسیرو فی الارض دې نه ګرځي په دې ځمکه کې چې آثار قدیمه وګوري بینظرو چې وګوري په نظر د عبرت سره کیف کان عاقبت الذین من قبلهم څنګه شي عاقبت هغه کسانو چې مخکې د دین او ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا او خامخا کور د آخرت چې جنت ته ډیر بهتر خدا چې اربار نه کړه هغه چې الله چې ځان بچ کړی د شرک نه افلا تعقلون اے خلق تاسو دومره سوچ نه کوي بیا بیا ته قران مې چې شرک مکوي مکوي تاسو دې افلا تعقلون حتی راتل پیغمبران دعوت یې ورکاو اذا است اثر رسولو چې نو امید شو پیغمبران ایمان د خپل قومونو نه دا بدبخت ایمان نه وروړي څونو کاله وته دعوت ورکړو او عذاب هم ډېر وروسته شو چې وعدې شوي پیغمبرانو سره وظنوا او ګمان وکړ دې قومونو انهم قد كذبوا چې دې پیغمبرانو سره د الله وعده دروغ شو د عذاب یې سار شو قومونو یقین وکړ چې وعده دروغ نه شو مجرمانو ته نه بچ کېږي نه شي واپس کېدی عذاب زمونږ د قوم مجرمانو مشرکانو نه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب یقینا شته دې په بیان او قصو د دې پیغمبرانو کې ډېر لوی عبرت لپاره د عقلمندو وتفصیل کل شیء او دې کې وضاحت ته د هرې خبرې ضروری وهدن او دا دنیا کې یو رڼا ده چې خلق په دې تیارو د جهان نه خلاصيږي ورحمتن او دا سبب د رحمت او د جنت ته په آخرت کې د قوم یؤمنون هغه قوم د پاره چې یقین پکې